دا ځای دی که نه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی تیر ش نبی علیہ السلام په یو خزه باندې تبکی چاغه خزه جلل عند قبر په مقبره کې دی یوی قبر سره په مقبره کې خزه ناسوا او د یو قبر سره جلل فاتت باب النبي صلی الله علیه وسلم چې کله غي ته دا پته ولګی دا چې دا نبی علیہ السلام دی وړاله دا خزا دروازه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او ډیر پریشان وا خفوا چې دا مې څه غلط کار وکړ نبی علیہ السلام لمه خبر کړي صبر مې نقش کوله فلم تجد عنده بوابین نو وین موند دا غسرا دروانچان دا په دروازه باندې دروانچان نو بالکل په خوا په خلکو ګټونه هم نه کول کورونه وو کوسه وا پایګ به یو غنه کې هو دا پوج شپو لنګړو ده کې او چې سپې پښونه راځي اوسو ګیټونه دي تاری دي دیوالونه دي دیوالونه د پاسه بیا کنټه تاری دي شاټونه ور کړیا کنه او بوغا ما د یاد شي کونه با اکثر دغه څه بډا غبرات کوسو کې به دې لپاره په دروازه کې یو سیس کې خدا چس پیدا نه شي کنه دوړ امن فقالت نوې دې خزه لم اعرف کا لم اعرف کا اول وخت کې چې انسان ته څه قسم تکلیف ملاو شي صبر په وخت کې غل پکار ورسو کو ته صبر کې او کنه کې نو سبو سو نه شي کولای نو صبر پکار نه متفق علیه وفي روایت مسلمین تبقی علی سبی الله د خز جل په ما باندې د خز جلل علا سبین پاغه ماشوم باندې دا ما سره ډېر لوی عظیم شان درجه ده خو کله چې زه یو بهترین سیز په دنیا کې واخلم او په غیر صبر وکي بهترین سیز مال له بهترین سیز اولاد ده بهترین سیز دا اولاد ده دا د زواخلم او به حساب وګڼي غیر دا طلبګار ثواب محتسبا يمكث في بلدي صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيب الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد سوري مقام ده مگر هغه چې دې کې دې الله د در پاره الا کان له مثل اجر شهید مگر کېږي د پاره مثل د اجر د سلو شهدا او رواه البخاری دا روایت بخاری ذکر کړي وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال حضرت انس وی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لیدل یقول چوي ان الله عز وجل بشک الله چې